وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته کم حلال حیوان چې د ستن او انجکشن په ذریعه باندې پیدا شي نو دی حلال دی او د قربانۍ شرطونه چې پکې موجود وي نو قربانیم پې جایز ده خو بعضې ډاکټران او اطبا وایي چې په دې ستن کې حیوان لم ضرر دی او کله دا ضرر د د غوښې لم منتقل کیږي چې دا غوښې استعمال سره بیا بیماری انسان للګي نو که واقعي په دې کې ضرر موجود وي نو د ضرر د وجې نه بیا دا کار هم جایز نه دی او غوښه خوړل هم جایز نه دي ځکه د مسند احمد په اسناد حسن سره حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ضرر ولا ضرار